نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انسان د خپل ملګری پر دین باندې وي نو په تاسو کې چې یو څوک دوست پیدا کوي نو ودې ګوري چې څوک دوست ګرځوي یعنی کوم شخص چې یو څوک د زړه دوست ګرځوي نو عموما د هغه نظریات عادات او عقاید خپلوي نو تاسې هم داسې څوک دوست کړئ چې د هغه عقاید او اخلاق صالح وي تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د بلخ په شورتیپه کې د یو مهم افسر په ګډون دیارلس تنه پولیس او اربکیان مجاهدینو ته تسلیم سوي دي د لوګر په محمد اغا کې اتو تنو عسکرو او پولیسو خپلې وسلې پر ځمکه کښېښودې او له مجاهدینو سره یو ځای سول د هرات په کوهستان کې د دشمن د عملیاتي قوې درې مهم غړي ووژل سول اته تنه نور یې ژوبل سوي او یو رینجر موټر یې ویچاړ سو او د بګرام په هوایي اډه دوه ځلې توغندیز بریدونه ترسره سول شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن نیکولسن د ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه بیا امریکایي ولس ته کاذب معلومات ورکړل راپورونه خپاره سول چې تیره ورځ په افغانستان کې د امریکایي اشغالګرو ناکام سوي قومندان جنرال نیکولسن له کابل څخه په واشنګټن کې خبریالانو ته د ټرمپ د بې نتیجې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکول او هغه یې کامیابه وبلله حال دا چې افغانان او ټول نړیوال پوهېدلي چې د امریکایي مشر ټرمپ جنګي ستراتیژي په افغانستان کې له ناکامۍ سره مخ ده او ما سوا له دې چې د ولسي خلکو په وړاندې یې له وحشت او دهشت څخه کار اخیستی وي عام خلک او کورونه یې بمبار کړي وي کلینیکونه مدارس مکاتب مساجد بازارونه او عام المنفعه ځایونه یې نړولي وي او امریکایي ظالمه تصویر یې بیا بیا نمایش ته وړاندې کړی وي بله هیڅ کومه بریا نه لري کومې سیمې چې تیر کال د اسلامي امارت د مجاهدینو په لاس کې وي اوس هم ورسره دي او لا یې ډېرې نورې سیمې له اشغال څخه خلاصې کړې دي د دشمن تلفات څو چنده زیات سوي مصارف یې لوړ سوي د کابل ادارې د فساد بې ثباتۍ تشتت او اختلافاتو په لور لا ډېر ګامونه اخیستي او هیڅ کومه لاسته راوړنه نه لري د ټرمپ له ستراتیژۍ راوروسته د فراه او غزني ولایتونو فتح همداراز د درویشتو ولسوالیو فتح او پرمختګونو وښوده چې امریکایان له خپل ټول زور او وسایلو سره سره نه دي بریالي سوي چې خپل غلامان هغه حد ته ورسوي چې د افغان ولس د سرتاسري قیام او مبارزې مخه ونیسي او د اشغالګرو مخې پلې کړي د پرله پسې ناکامیو او شاته تګونو باوجود بیا هم د امریکایي جنرالانو لخوا خپلو ولسونو ته د رسنیو له لارې کاذب معلومات ور انتقالول دا خبره په ډاګه کوي چې امریکایي جنرالان لکه څرنګه چې د افغان ولس په وړاندې په پوځي برخه کې ناکام سوي همدا ډول د امریکایي ولس په وړاندې هم له مسؤلیت پذیرۍ څخه تېښته کوي او د خپل هیواد امریکا د ګټو پر خلاف نور هم غواړي چې دغه ناکامه جګړه دوام ولري ځکه په دې جګړه کې د امریکایي ولس د ټکس پیسې د جګړې په نامه د امریکایي نظامی مافیایي کړیو شخصي جیبونو ته ځي اسلامي امارت یو ځل بیا پر امریکایي ولس غږ کوي چې د ټرمپ د یو کلنې ناکامه ستراتیژي تجربې ته په کتو نور خپل اولادونه په دې بې هدفه جګړه کې ونه وژني او نه هم په ډیرو خواریو پیدا کړې پیسې په دا ډول نه ګټونکې او ابس جګړه کې مصرف کړي نور د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي پارلمان امریکایي ولس امریکایي مدني ټولنې او امریکایي رسنۍ د خپلو نظامي جنرالانو او کاذبو مشرانو د خبرو پر ځای واقعیتونه درک کړي او امریکا له دې ویجاړونکې او بې پایلې جګړې څخه وژغوري وسلام د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی ذبیح الله مجاهد اوس هم بشپړ خبرونه د بلخ په شورتیپه ولسوالۍ کې د یو مهم افسر په ګډون دیارلس تنه پولیس او اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شوي دي راپورونه وایي په تیرو درو ورځو کې د بلخ ولایت د شورتیپې ولسوالۍ کې د یو مهم افسر په ګډون لس تنه پولیس او درې تنه اربکیان له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول یاد کسان د حقایقو په درکولو او د دعوت و ارشاد د مسولینو په هلو ځلو سره د مزدوري ادارې له لیکو رابیل او د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شول د لوګر ولایت مجاهدین بیا وایي چې په محمد اغه ولسوالۍ کې اته تنه عسکر او پولیس له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم سوي دي یاد عسکر د حقایقو په درک کولو او د دعوت او ارشاد د مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغړن سب څخه راجلا او له مجاهدینو سره یو ځای سول همداراز په محمد اغه ولسوالۍ کې د دهنو په سیمه کې پر شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید سوی دی له لوګر څخه وروستی خبر وایي چې د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د کابل ګردیز پر لوی لار د ګوډاګي دښمن پر استخباراتي کارمندانو د مجاهدینو له لوري برید وسو په برید کې یو تن عسکر ووژل سو اخوا د هرات ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې تېره ورځ ماپښین درې بجې د اسلام قلعه د احمد آباد په سیمه کې پر هغو مزدورو عسکرو د مجاهدینو له لوري وسلوال برید وسو چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راوتلي وو په برید کې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې د ماښام تر اتو بجو یې دوام وکړ د برید په پایله کې قومندان عبدالله پهلوان د ګذرې ولسوالۍ اوسېدونکی افسر عبدالباسط د ګذرې ولسوالۍ اوسېدونکی او د کویزان ولسوالۍ د استخباراتو معاون ځای پر ځای ووژل سول اته تنه نورې ژوبل او یو رینجر موټر یې ویجاړ سو پاتې عسکر یې په تېښته ولاړل یاد اډه د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې واقع او په هیواد کې د امریکایي اشغالګرو تر ټولو لوی مرکز دی خبر وايي توغندي په ټاکل سویو هدفونو ولګېدل او په محالي اشغالګرو عسکرو ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند سوی د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ امنیه قومندان ووژل سو دوه ساتونکي ژوبل سوي دي تېره ورځ د دې ولایت د چاربرجک ولسوالۍ امنیه قومندان غلام محیالدین د نیمروز ولایت په مرکز زرند ښار کې د خپل کور مخې ته د مجاهدینو د یو غلچکي برید په ترڅ کې ووژل سو او دوه ساتونکي ژوبل سول تر برید وروسته مجاهدین روغ رمټ خپلو مرکزونو ته راورسېدل غلام محیالدین په چاربرجک ولسوالۍ کې پر مجاهدینو عوامو مسلمانانو ډېر ظلمونه کړي وو او د امریکایي یرغلګرو له نږدې وفادارانو څخه وو چې نور یې هیوادوال د تل لپاره له شره وژغورل سول د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د عالم کې په سیمه کې د مزدور عسکرو پر ټانګ د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه په چاودنه کې ټانګ ویجاړ سو دوه تنه عسکر پکې ټپیان سوي دي د ننګرهار ولایت مجاهدین وایي چې د خوږیاڼو په ولسوالۍ کې د کوز بار اوسېدونکي دوه تنه عسکر شرافت الله د زلمي زوی او ضیاء الرحمن د محمد دیدار زوی د حقایقو په درکولو او د دعوت او ارشاد د مسولینو په هلو ځلو سره د ګوډاګۍ ادارې له لیکو را بیل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سول او تېره شپه د بلخ ولایت په خاص بلخ ولسوالۍ کې د هیواد په سیمه کې پر مزدورو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید ترسره سو په دې برید کې یو تن عسکر چې ذکر الله نومېده ځای پر ځای ووژل شو دغه راز تېره شپه دولس بجې د چاربلاک ولسوالۍ د تیمورک په سیمه کې د اربکیانو پر پوسته مجاهدینو د لیزر په مټ برید وکړ چې په ترڅ کې یو تن اربکی ووژل سو او یو بل ټپې سو د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ د رحمت آباد په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یوه ځای پر ځای سیمین په مټ چاودنه وسوه په چاودنه کې رینجر ویجاړ سو دوه تنه پولیس مړه او ټپیان سوي دي د خوست ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د حجرم په سیمه کې پر مزدورو عسکرو چې پلي روان وو د مجاهدینو له لوري د یوه ځای پر ځای سوي مین په وسیله چاودنه وسوه په چاودنه کې یو تن عسکر ووژل سو او تېره شپه د پکتیکا ولایت په واضحه ولسوالۍ کې د کورګي په سیمه کې اربکیانو یو تن کلیوال په شهادت رسولی دی انا لله و انا الیه راجعون خبر وای وحشي دشمن یاد کلیوال جان محمد د حبیب زوی په خورا قساوت سره په ډزو وویشت او ځای پر ځای په شهادت ورساوه د خبرونو پای د شریعت ژغ رادیو د افغانستان د اسلامی امارت برایمنو مجاهدینو د هیواد مظلوم ولسونه تاسو تسترګې پلار دي تاسو د هیواد اصلي وارثان او د خپل هلو سرته رسونکي ګڼي نو د ولس هلو ته درناوی وکړئ او په وړاندې د تواضع حلم عفو او نیکو اخلاقو له چلنده کار واخلئ قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام دا خو اوس ټولو شرقي ولسونو ته معلومه شوې چې د غربي دیکتاتورانو او اشغالګرو شرقي خاورې او اقتصادي منابعو ته اشتها راشي نو د هضم او اشغال توکي او اوزارونه له داسې لارو نه ورته راوړاندې کوي چې ولسونه ورسره حساسیت ولري بلکې په عسلو کې د زهرو په فارموله عمل کوي نو جنګ ته د سولې اشغال او غلامۍ ته د ازادۍ وراني او ویجاړي ته د ترقۍ او پرمختګ نومونه ورکوي له کله نه چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو نظامی هڅې پڅې او له خنډ سره مخ شوې له همغې ورځې په دغه فریب نورو داسې کړنو ته لاس اچولی چې فکر کوي وبه کړای شي افغان مؤمن ولس به پرې خطا باسي له دې سره سره چې د هېواد په لوېشت لوېشت خاوره یې سره اورونه بل دي، هیڅ ځای یې له بمونو، توغندیو او توپونو خوندي نه دی، بې توپیره د افغان مؤمن ولس بچیان وژني، ولې بیا هم سوله سوله کوي او د سولې نمایشي شعارونه ورکوي او د خپلواکۍ د دغې برحقې مبارزې په اړه د عامه خلکو او په تېره د ځوانانو اذهان مشوش کړي. لکه څنګه چې د اسلام لفظي او اصطلاحي معنا سوله او امن دی همدغسې یې په ټولو احکامو کې سوله او امن نغښتی دی خو د اسلام ننني دښمنان تل په دې کوښښ کې دي ترڅو د خپلو پلانونو له لارې د اسلام دغه مفهوم او پیغام ته ضرر ورسوي او د نړۍ د بې امنه کولو، ترور او فساد خپل هدف د نړۍ په مسلمانانو ور واچوي، په تېره بیا هغه مسلمانان نړۍ ته د سولې دښمنان ور معرفي کوي چې د اسلام له دغه مفهوم څخه په کلکه دفاع کوي. چې هېواد اشغال، ځمکه او هوا د پردیو په اختیار کې وي، نو بیا دا کوم منطق او استدلال دی چې د سولې نارې دې یوازې د خپلواکۍ مبارزینو ته کېږي او د یرغل راوړو یرغل دې بري وي، په دغسې صورت کې چې د خلاصون او نجات لاره یوازې وسلواله مبارزه ده د دغه استخدام شویو کوښښونه که نن د غربي میډیا له برکته د اشغال د دوام هڅې ونه بلل شي د سبا ورځې تاریخ به یې هیڅکله همداسې پرې نږدي سوله سپېڅلی نوم دی